د هغه پاکي خو وو اسمانونه او زمکا او هغه ټول سيزونه کم چې په زمکا او اسمان کې دي بیانوي یو سیز داسې نشته چې داغه د هم سره داغه تسبیح نه بیانوي خو تاسو داوی په تسبیح نه پوهیږئ حقیقت دا دی چې هغه ډیر صبرناک او بخون کې دی